بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الجهاد دا کتاب دې په بیان د جهاد کې یو جهاد دی او دیم قتال دی قتال چې دی نو دا په جهاد کې هغه اعلی مرتبه ده شیخ القران رحم الله الارفان کې ذکر کړي جهاد په لغت کې د جهد نه کوشش ته وي مهنت ته وي مشقت ته وي او په اصطلاح کې خپل ټول طاقت چې دی نو هغه د دین د دشمن په مقابله کې استعمالول د جبهم د قلم هم او د توري هم نو قتال خاص او جهاد عام شه هر قتال جهاد دی خو هر جهاد قتال نه دی منطق پیدا دی کې اوس پکار راشي پاتش دا نور دینی کارونه په دې باندې د جهاد اطلاق کیږي خو مجازا نه چې حقیقتا حقیقتا جهاد کې دن هغه قتال دی سبیل الله هو گیا کون گیا پدی باندې آیاتونه او پدی باندې احادیث او پدی باندې کتابونه ځان لګاو غوري دومره کتابونه پدی باندې لیکل شي چې سوایا ما خاص کر خاص کر دا کتاب ځان له پیدا کړي هغه په دی باندې خباس چې دن هغه کړی دی لغوی معنی اصطلاحی معنی د دې فضائل د دې اقسام او پورا باس لکه په دې باندې د شیخ القران رحم الله د پنځپیر چې کوم هغه دغه د زاد المعاد حواله وینې زمونږ دی شیخ کتاب الجihad په نوم باندې مشارق الاشواق الى مصارع العشاق دا خو کتاب دی په دې باب کې مزیدار کتاب دی دا ځان له پیدا کې پیدا کېږي دوه جزء کې جلد یو دی قال الله تعالی وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا مشرکان سره جنگي کې ټولو سره لګ څنګه چي تاسو ټولو سره جنگيږي وقال تعالی بنور قرار کوي کتب علیکم القتال وکره لكم تاسو باندې قتال پر سپیشه دی اعلان کې دا پتا سو بندگی واسان تکرو شی ان شاید چې تاسو بد غنی او شی او خیر لكم عادل غره لکه jihad واسا ان تحبوا شيئا شاید چې تاسو شیخ او خوي او شر لكم عادل بری لکه ترک jihad کته دا بسنګ وی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله کوي تاسو نه کوي وزا انت پیدا شي کړ قادر نه بواره کړ منډه وځي دي وا باندې کړه راتاو کا فوس سبحان الله شاه اسماعیل شهید رحم الله حالات کې وګوري هغه د دغه د عمر زو دغه جنگ کې شوی د هغه په دې طریقې چې مجاهدین ټوپي ولا ځان ورسو او توپجن ته ځان ورسو وراتاو کو په خپل مزو شپ توپه ته راتاو کړ خپل ته جوړی سره ویو وګوره شپ په دې طریقې سره قبضه کړو تاسو یې به څه داخلي په سمنو باندې نو ستا نفس او ستا مال مبیا شولا توجه کړو نه ستا نفس او ستا مال څه شولا مبیا شولا او جنت شو فمن شو الله مشتری دی دی به وجنی کافر لرا او دی به مجری کی دا د خپلم بستری براخلی او بل باندې بستر را پورته کوي فیقتلون ويقتلون یا الله بیا او شراب د سره گو گواهان پکار دی ویت دوای دری واخل وادن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران تورات کوم دا خبره د انجیل کوم د قران کوم دا یا الله وعده وو کی ولا يسأل عما يفعل هم يسألون اسنه چې بیا نه راکې یومن او فاضعه من الله سوق دې پورا کون کې د خپل وادي زیات پورا کون کې د وادي د الله تعالی سمانا الله کی وعده څنګه پورا کې د زوګ نشری دي پورا والو کی یا الله بیا او کړل چې په دې بیا مو خوشاله یو که خفا فاستبشروا ببيعكم الذي بایاتم بی یا الله مال او نفس کو دنیا نه لاړو کنا ذالک هو الفوز العظیم جنت ته ملاو شي دا دل وی کامیابې کستانه پستا مال لړشي نو پروا دې نه ونه کړی دا آیت کریمه تبلیغ حضرت په تبلیغ باندې لګوي غټ تبلیغ قرآن کریم دی تاسو څنګه لري چې سوي دا به چا څنګه دی دا ما چې سوې دا غدي خیر څه کنه پدې باندې وای احمد ما چې سوې دا غدي مفسرین لیکلي دي دا غدي غټ تبلیغ جهاد دی ان پیرو خفاف او سره تبلیغ لار په دای قربان دی باندې چې بس دا الله لار ده عمرې والا الله په لار کې مجاهد الله په لار کې اوچت لار ده الله مجاهد جهاد دی وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ناس د مؤمنان نه بغیر د ضرر نه مجاهدین فی سبیل الله په مالونو په نفسونو دا نه دي برابر فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم القائین درجه القائین درجه ورواړ ورکړي الله تعالی jihad ټول ته په خپل مالونو په خپل نفسونو ډله خو د مسلمانانو ډېر کم کنه څلور د نشم کوله ډله خو ډېر ډله د مسلمانانو خو ډېر شي په تکفیر سوا د مسلمانین د مسلمانانو ډله به چې دغه جوړ شي کنه پرسته خبره باندې یو ځای راځي چې درجه او دا بل ځای درجات منو وجه دا ده چې د عذر د وجې نه څوک ناس دي نو پاوی باندې د مجاهدین یو درجه ده ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قلت یا رسول اللہ بما وی چې اې د الله پیغمبر اي العمل افضل فعملونو کې کوم عمل چې دنه دا به تر دې قال الايمان بالله اے په الله تعالی باندې ایمان ول جهاد فی سبیل الله په لار کې جهاد والروحه يروح والعبد في سبيل الله او ما خامه چې بنده د الله په لار کې اړي سبحان الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها یا سبعی ټیم د الله په لار کې jihad کې ورکول اول د الله لار نه غلا کدی نور باندې مجازن اطلاق وشي لکه تا تیر کې نو خفاف والله عالم وعد الله پر خو کدا نن به څه کار دی خلک زای هغه دی تر دې خلاص دې کنه کړی دی بھائی ها ربا په یوم و لیلۃ دی یو سپی دی یو ردی سو کی داری خیر من صیام شهر و قیامی دا دی یوم از روزی او د قیام د تراویح نو ور دی و ان مات فی جرال عمل الذی او کمر ش سره په دغه سو کی دارای کې نو د عمل په دبانی جاری وی کان یا ور چې دبا کو ثواب ته راځي خرجا دا چا د پاره چا اوته فی سبیل د الله په لار کې لا یخرجو الا جهاد فی سبیلی او نو باسی دل مگر جهاد زما په لار کې و ایمان می و تصدیق برسلی او زما باندې ایمان دې زما په پیغمبرانو باندې تصدیق کې نو زکه وته لې فهو ظالم علی ان ادخله الجنه وې دې چې دې نو په ما باندې ذمہ واری چې دې بل جنت داخلوم او ارجعه الی منزله الذی خرج منو یا وزد لرو پس کوم د ذکر آغا د ذکر آغا چې دې ته وتر دې بما نال من اجرن سره د آغا چې د اجر مندلې او غنیمت یا بغنیمت می غنیمت بلا شکین اجر خود دې والذی نفس محمد بیدی قسم دې پاغه ذات د محمد صلی الله علیه وسلم کې د من دا دا به کې دل اوا سرایا دی لکه نو نبی رسول الله سلام وی چې کچره زو زبد یو سرین نو پاتې شو تلم وو سره خدل ته دا کوم ناس کسان چې دې بډې خپه کیږي چې ګوره ارز دې تنظیم موږ دغه صفات یې کله کله دې سره کینم چې خپه کیږي مزر پر ناس دی ما ګوره غي تل موږ دې د خوشاله ور پر ناس دی ورنه زما زړه دا نه غواړي چې یې خلک دې تری جهاد لزري په خپل کې نه سپه ته ولې شي بیا ته بچي پری دی ویل کوي چې دا پیرا پری دی وکړه دکې وخت ډیر لږ وخت زل دی ویل شي ای ته فواق وجبت له الجنه وی دل جنت واجب دی ومن جرحا جرحا فی سبیل الله څوک زخمی کړي شي په زخم سره په لار الله تعالی کې او نو کېبا نکبتن یا چې دینو دې یا او رسول شي سبل مصیبت دتا السلام علیکم جی خیر تفضل بالکیلو خالی در تبل چاله ورکا حفظ الله دې تراش سبق حفظ الله الله ورځو کوي او نو کیبا د زیړ واخو په شان باندې به رنګي وریحها کل مسک د ګراز رنگ دا شو د نور زخم چې دغه رنگ هغه دی ویني شي ان شاء الله باندې ولګي عام ګراز کېدل نکار کېدل او ګرېدل دا غي رنگ الزعفران او ریحها کل مسک او دا نور لونها لون نم وریحها ګرېدل نو اغي ولا خون ور کو فقالا نتوی لوی اعتزلت الناس فاقمت بي هذا الشعب ارمان چې زد خلکو نه بغړوي او پدی شعب کې جدنو اغا پدی دې کې اوسې دې ولن افعل خدا کار نکم حتا استاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پوری چې نبی اسلام نه جات غواړم فاذا کرا ذلک لرسول الله نبی اسلام ته دې ذکر او کچ دادې مې خوښ شوی فقال نبی صلی الله علیه تفعل دا مکو فإن مقام احدکم فی سبیل الله یقینا مقام دی او تن تاسو په لار د الله تعالی کې افضل من صلاته فی بیتی ودری دل کنه چلته دی دا غره د مزددنه په کور دره کې 70 عاما د او یو کارو د کور عبادت نه الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنه اغزو فی سبیل اغزو فی سبیل الله جهاد کی بلار الله تعالی کی من قاتل فی سبیل الله فوا کنا کا ساتھ جنگوں کو بلار اللہ تعالی کی په مقدار دو هغه د صرف فواق د ناقی دی وته وي دی وته وي دی وته وي مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون طاقت نشي لر کرا ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله مثال د مجاهد في سبيل الله کما سر الصائم القائم دا دا چې دی لکه سړي روزنی ولیدا اولاد القانت بیاات الله او د الله آیاتونه چې د اغلولي سبحان الله سبحان الله مجاهد دی را متهجد دی لا یفطر من صلاه ولا صيام نه د روزي چټي کوي نه د تهجد چټي کوي ټول شپه ولال چغه تل دی او روزانه روزه چغه تل دی تر څو نه دا سو کول شي چې بس ټول شپه ولال او روزانه روزي پیدا نه شي کولای نه شي کولای حتا يرجع المجاهد في سبيل الله چې دا نه شي کولای لهدا د مجاهد په سبيل الله مرتبه ته نشي رسېږي کله به ورځي چې مجاهد اوته او ته دلته بس د شپې ټول شپه تهجد او د ورځې ټول ورځ روزه ټول ورځ کې روزه ته څوک راغله او بشوي نه الله به دا مرتبه رسې دا څوک کولی شي چې دا نشي کولای هغه نشي رسېږي هغه مرتبه